وانزل الیکم او نازل کړي شوی دی تاسو ته و الہنا او حقدار دې بندګي زمونږه و الہکم او حقدار دې بندګي تاسو واحد یو دی حاجت روا حاجت سر کول والا حاجت زمونږه تاسو یو دی ونحن له مسلمون او مونږه هغه لره تابعدار یو الله لره بیمینکا او نه لیکل دی تا کتاب په خلاص خپل سره لیکل دې نشو کوله لوستل دې نشو کوله اذن نو په دغه وخت کې لرتاب المبتلون خامخا شک بکړې وی باطل پرستو کتا لیکل او لوستل کول شو مخ کې د قران راتلو نه نو باطل پرستو به شک کول چې دا خو ځان نه جوړي نو تا بالکل نه لیک کولې شو نه د لوس کولې شو الله د تداسي کتاب ولېګا نو چې دې کې شک نو دا به ایمان نه بل هو بلکې دا قران کریم دې آیات آیتنا بینات اخکارا په خپل مضمون باندې وما هذه الحیات الدنیا او نه دې دا ژوند د دنیا الا لهو و لعب مگر مشغله دا او لوبي دي د وړو او د ځوانانو لوبي ټوکی دي و ان الدار الاخرته او یقینا کور د روستنه یعنی اخرت جنت کور لهی الحیوان خامخا هغه جن پورا دی بیړای کی کشتای کی فلما نو هر کله چې نجاهم بچ کړي دوی لرا ال البر وچتا اذا هم یشرکون نو ناسا په دغه وخت دوی شریک جوړوي الله سره مدد الله کی دریاب نه بچ الله کی چې کله بچي وي پلان کې بابا را ورسېدا او ایم صاحب دارو پیا پلان کې بوت ورسېدا پلان کې نه مدد چاو کو نوم د چایا دا وای ويتخطف او تختول کیږي او چتول شي الناس خلق من حولهم چار چا پر ددنا دن چار چا پر خلق شو کول کیږي او مکی والو ته الله ما امن ور کړی دی ويتخطف الناس من حولهم او چتول شي تختول کیږي خلق چار چا پر ددنا افا بالباطل ایا په باطل معبود باندې په نږدې ازمکه ته ازمکه کې یعنی مکه ته وهم من بعد غلبهم او دوی به روسته د کمزورینا غلبهم کمزور کېدلو د دوینا سيغلبون دوی به غالب شي رومیان الله وی کمزور کړی شو غلبت الروم پسو کلونو کې لله الامر من قبل خاص الله تعالی لره پورا اختیار دی د مخ کې ومن بعد او رستو ويوم اذن او په دغه ورځ با يفرح المؤمنون خوشاله کیږي به مؤمنان خوشاليږي به مؤمنان وهم عن الاخرته هم غافلون او دوی د آخرت نه دوی بے پروا دي غبي خبر دي دنیا په معاملاتو کو سیاتو حاصل کړي او قیامت او د آخرت په معاملاتو ځان به خبره کړي اولم یتفکروا ایا دوی سوچ نه کوي فی انفسهم فخلوا نزانونو کې چې سرنګ وو عاقبت الذین انجام دا کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکیو کانو اوی اشد منهم ډیر کلک د دوی نه قوتن په طاقت کې طاقت والو واثار الارض او زمکه اړولې وا یعنی انجام د خلکو شو اساو چې بدی کړي وا السوء ناکار شو انجامې ان کذبوا زګه چې دروغجنې غنلېو د آیات الله آیتونه د الله تعالی دروغجن کړیو وکانو بها یستهزئون او دوی پاغي په پورې ټوکې کوونکې د الله دین پورې ټوکې کولې الله الله تعالی چې دې یبدا الخلق کافران با خپل شرکاو نه منکر شي و یوم تقوم الساعه او هغه ورځ چې قیامت قائم شي او بدريږي قیامت یوم اذن په دغه ورځ با یتفرقون دوی جدا جدا شي ار یو به بیل بیل ډله ډله شي د منځونو تیم او خدل یخرج الحی راو باس الله تعالی ژوند لرا من المیت د مړونا ان اوګه اوګه الله ژوند د مړینا و یخرج المیت او راو باس الله پاک مړ لرا من الحی د ژوندینا و یحیی الارض او تازه کوي زمکه لرا ژوند کې معنا تازه کوي بعد موت ها رست د اوچې دلونا و چې زمک الله تازه کی باغی باغونه چمن نشنه کی وکذالک تخرجون او دغه سے باراوی سلی کی دل شی تاسو قیامت تا څنګه چې و چې زمک غیا میا نه ویني الله پاک شنه کوي هم دغه رنگ تب خاورې سره خاورې بیا د ژوند دی کوي قیامت ومن آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید او قدرت د الله تعالی نه ان خلقکم دا چې پیدایش شروع کړې تاسو لا من تراب د خاورینا ثم بیا اذا انتم ثم اذا انتم بیا شوي تاسو بشرون بشر انسانان تنتشرون ډیر خوار وار شولې دنیا بدک شوا یو آدم علی السلام د خاور نه پیدا کا اولاد الله دنیا کې خور اور کا ومن آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید او قدرت د الله نه ان خلق لكم دادې چې پیدا کړی دي تاسو لرا من انفسکم استاسو د جنسنا ازواجن بیبیان استاسو و او خزی جوړه تاسو بیبیانی لتسکنو الیها د پار د دې چې آرام حاصل کړي او ویتا باز له خبره شي کوته خزر سره کینه غپ لګي بس زړه باندې خوشحال شي سکون راشي لتسکون الیها وجعل بینکم موده او پیدا کړی د الله پاک استاسو په منځ کې مینا ورحمتا او زړه خوګول رحمت زړه ترس کول ان الله رب کریم دا دو لفظ ذکر کې تاسو په مې د خزي خاون په مېز کې محبت جوړ کمینا او دارنګ زړه ترس زړه کو غول په یو بل رحم د ځواني حالتي د دې په منځ کې خواهشات نفسانی په وجه او بل سره مینا محبتي او چې کله ګډاګان شي هغه خواهشات د نفس ختم شي او بیا یو بل باندې زړه خوږه رحمتن پیدائش د اسمانونو او د زمکی دی واختلاف السنتکم او جداواله اختلاف معنا بیل بیل تاسو د جبو سو کوم جبو وای سو کوم جبو ټوکړه د غوخي یوا ده انګریزی د عربی ده دارنګ بلوچی دا فارسی دا مختلف زبانونه زرګونه زبانونه دی الله ودا تاسو دی الله په قدرت دا دلایل دلالت کوي والوانکم او رنگونه تاسو رنگ تو ګور سونو خلقو کې دی بل رنگ سره نه ملاويږي جدا جدای ان فی ذلک یقینا پدی کې لا آیات خامخ ډیر دلیلونه دي للعالم للعالمین دا د الله د دلایلو نه دا دا چې خای تاسو ته برېخنا خپل کار په اسمان کې خوفن و طمعا او بعضی خلق دی یری غنه په داسې حال کې سوګ یریږي او سوګ تمه تملری زمیدار د باران د کېدو امیدوار دی چې وشي او چې کوم سړی په سفر روان دی هغه یریږي چې یاره لار بنشم والے لمدې ګمبا الله پاک اسمان کې پړقار ته خی وينزل من السماء او وروي د طرف د اسمان نه ما ان او باران فيحيي به الارض نو تازه کوي پاګي سر زمکا بعد موت ها روست د اوچیدلو بیاغینا بعد موت ها زمکا اوچیدو نه بعد الله تازه کی ان فی ذالک یقینا پدی کلا آیات خامخاډ دلیلنا دی لقوم یاقلون اغه قوم د پاره چې عقل لري ومن آیاته او بعض دلیلونه د توحید او قدرت د الله تعالی نه ان تقوم السماء الله اختیار کې ارس د اسمانونو زمکه والا ټول الله ته عاجزي کې تابع دي وهو الذي او خاص الله غزاد دی یبدا الخلق چې لومبه پیدائش کړي دی اول پیدائش کوي ثم يعيده بیا به دوباره هم پیدا کول کوي وهو اهون عليهم